چې ډول ډول رواجونه د خلکو په منځو کې وي ځینې داسې رواجونه وي چې د شریعت د قانون څخه خلاف وي او ځینې داسې رواجونه وي چې د شریعت د قانون سره برابر وي او په شریعت کښې کوم ممانعت نه وي باندې هغه اصول او هدایات چې د اسلام له خوا د اسلام د دین له خوا و انسانانو ته سوي وي که چیرې انسانان پر هغو باندې ولاړ سي د دنیا او آخرت ترقي او کامیابي به وي او که چیرې نوي رواجونه په خپل منځ کې جوړ کړي او هغه رواجونه د شریعت سره څه مخالفت او ټکر نه لري دا هم یو مبح کار دی او که چیرې داسې رواجونه وي چې د شریعت د قانون څخه خلاف وي د شریعت سره په ټکر کې وي نو د دې قانونونو رواجول دا د شیطان لخوا کیږي د ایمانونو د کمزورتیا او د عقیدې د کمزورتیا له وجې څخه کیږي موږ وینو په ټولنه کښې ورځ تر بلې نوي نوي رواجونه پیدا کیږي آن تر دې چې داسې رواجونه لا هم پیدا سوي دي چې بیخي د مشرکانو یو عمل دی نن یو چا یو خبره راته وکړه ډیر مې زړه درد وکړي او ډیر مایوسیت راته ودرېدی د مسلمانانو وروڼو څخه خصوصا دغه کسان چې دا په کورو کې تلویزونونه لري ډېره سخته ګیله مې ځینې وسوه او دا فکر راسره پیدا سو چې دا خلک به نو الله ولې په عذاب نه اخته کوي چې د الله عز وجل لخوا څخه ډول ډول دلایل قرآن عظیم الشان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاست او نبوي احادیث د الله ستر ستر قدرتونه اسمان مځکې ټوله په سترګو ویني دې ته توجه نه کوي خو کله چې کفار او بهرنیان کافران په یوه لږه اندازه زرغون ګروپ ورته ولګوي ټوله ورځغلي یو چا راته ویل چې زموږ په ښار کې یو داسې رواج پیدا شوی دی چې کله واده وسي نو زو مناوې پر اور باندې راګرځي ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا نو ولي وایي دا په دې وجه باندې چې په هندوستان کې چې کم فلمونه ډک سوي دي او د هندوانو چې کم رواج دی هغه داسې دی چې دوی اور ته سجده کوي اور ته عبادت کوي نو هر کار چې کوي ابس پر اور باندې یوار راګرځي اور ته احترام کوي نو کله چې واده کوي نو زومو ناوې هم پر اور باندې راوګرځي په مجموع کې اور ورته کښېږدي شاوخوا یې په راوګرځي نو زموږ خلک په کورو کې تلویزیونونه لري دا د هند فلمونه ګوري د هندوانو چې څه رواجونه دي، د هندوانو چې څه کارونه دي، کټ مټ هغه په ځان کې عملي کړي، چې هغه څنګه لباس کوي دی یې هم کوي، هغه چې څنګه جامه کوي دی یې هم کوي، هغه چې څنګه ګفتار او کردار کوي دی یې هم کوي، هغه چې د واده او د کور لپاره کوم رواج کوي دی یې هم کوي، نو اوس دغه کسانو ته وایم چې داسې رواج کوي چې هندوان چې دا کار کوي هغه خو د دوی مذهب دی، د دوی عقیده ده، باطله عقیده یې ده، کافران دي، په هر صورت دوی خو خپله عقیده حق بولي، تا له د خیره چې ته پر اور باندې راګرځې. اول وار یې د اسلام پروا ونه لرل د مسلمانۍ پروا دې ونه درلودل د دین پروا دې ونه درلودل د شریعت پروا دې ونه درلودل او تا د بل دین په رواج کې مشابهت وکړي بیا چې هغه رواج نه وي نو دا ډېره سخته بېغیرتي ده او کم همتي ده چې یو څوک خپل رواج پرېږدي د پردیو رواجونه کوي تاسو وګورئ په تاریخ کې دغه هندوان زموږ د نیکونو غلامان وه زموږ د نیکونو مریان وه نن هغه غلامان تاسو ځانو ته باداران جوړوي پیشوایان یې جوړوي مقتدایان یې جوړوي دغه همت او دغه غیرت چې په افغانیت او په مسلمانیت کې ستا دا نو څه سو دغه بېغیرتي چې د خلکو زړونو ته لوېدلې ده دا کم همتي چې د خلکو زړونو ته لوېدلې ده د اسلام د رڼا کمزوروالی په ږیره او په لنګوټه کې د کفارو رواج کوم په جامه کې د کفارو رواج کوم په عقیده کې عقیدوي رواجونه د کفارو کوم کم کار مو ته د اسلام لپاره کوې آیا تا ته د الله عز وجل څخه حیا نه درېږي چې د الله رزق خورې د الله پر مځکه ګرځې او ته د الله نافرماني کوې ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ته یو کس راغی او ورته ویې ویل چې زه ډېر سخت ګناهګار یم ما ته یوه داسې طریقه راوښیه چې زه بیا ګناه ونه کړم او ګناه کول ما ته ګران کار سي او زه توبه وباسم ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وویله چې پنځه کارونه وکړه که دې دغه پنځه کارونه وکړل بیا به ته ګر سره ګناه ونه کړې ګر سره به ته پر ګناه باندې قدرت پیدا نه کړې هغه سړي ورته وویل چا پنځه کارونه نو کم دي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وویل چې هر وخت تا ته د ګناه کولو زمینه مساعده سوله هر کله چې ګناه ته زړه وسو نو ته هغه وخت ګناه وکړه د الله رزق مه خوره د بل چا رزق وخوره بیا د الله عز وجل نافرماني وکړه ګناه وکړه پر غلا دې لاس برابر سو پر زنا دې لاس برابر سو پر درواغو پر بوتان پر غیبت پر تلویزیون پر نورو نارواو دې لاس بر سو نو ته داسې وکړه چې دا ګناه کوې تر دا ګناه مخکې د الله رزق مه خوره د بل چا رزق وخوره هغه سړی ورته وایي و ای ابراهیم بن ادهم د الله بغیر خو نو د بل چا رزق نسته نو زه د چا رزق وخورم زه خو وږی کېږم مړ کېږم د لوږې څخه نو زه د چا رزق وخورم نو ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي وایي د بل چا رزق نسته هغه ورته وایه وایي نو تا ته حیا نه درېږي چې د الله رزق خورې د الله ډوډۍ خورې د الله خوراک کوې الله درکړی دي او په هغه غذا باندې بیا د الله نافرماني کوې دا مناسبه ده؟ هغه سړی ورته وایه هېڅکله مناسبه ده چې زه دې د الله رزق و روزي خورم الله دې ما ته نعمت راکړي او زه دې د هغه نعمت په غذا باندې په هغه قوت باندې د الله نافرماني کوم دا خو مناسبه نه ده نو ته ولې داسې مناسب کار کوې ته ولې دونه بېغیرته جوړېږه چې د الله پر کمبله ناست د الله رزق خورې او د الله نافرماني کوې په دا پښتنو کې داسې رواج دی وایي چې کله څوک د یو چا کور ته ورسي د هغه پر کمبله ناست وي هغه چې هر څه ورته ووایي دی غږ نه ورته کړي وایي ستا پر کمبله ناست یم هر څه چې ته وایې هغه رسېږي نو ته د الله پر کمبله ناست د الله نافرماني کوې دا بېغیرتي نه ده نو بېغیرتي نو څنګه بیا ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وایي وایي که دا کار نشه کولی نو بل کار وکړه هغه کار دا دی چې کله د ګناه ته زړه وسي نو د الله پر مځکه باندې ګناه مه کوه د الله پر مځکه د الله نافرماني مه کوه ولاړ سه یو بلې مځکې ته پر بله مځکه باندې د الله نافرماني وکړه پر بله مځکه باندې ګناه وکړه هغه سړی ورته وایي وایي نو خو بله مځکه نسته یوازې دغه یوه مځکه ده هغه د الله ده بیا ابراهیم بن ادهم ورته وایي وایي تا ته حیا نه درېږي چې د الله پر مځکه د الله نافرماني کوې الله فرش درته غوړولی دي الله مځکه درته جوړه کړې ده ته د الله نافرماني کوې تا ته د الله څخه حیا نه درېږي ده ورته وویل چې بېشکه درېږي دا مناسب کار نه دی دا ډېر د شرم خبره ده چې الله دې ما ته د ژوند کولو لپاره یو لوی پراخ فرش غوړولی وي چې مځکه ده او زه دې پر دې د الله پر مځکه باندې د الله نافرماني کوم ابراهیم بن ادهم ورته وایي وایي که دا کار نسه کولی نو یو بل کار وکړه سړی ورته وایي څه وکړم خو له هر کله چې د ګناه ته زړه وسول پر ګناه کولو باندې د لاس بر سو نو د الله په ښکاره دا ګناه مه کوه داسې یو ځای ولاړ سه چې هلته الله هم نه وي هلته ګناه وکړه هغه سړی ورته وایي وایي داسې ځای خو نسته چې هلته دې خدای نه وي هر چیرې الله شته هر چیرې خدای شته وایي نو ته د الله څخه نه شرمېږې ته الله په حضور کې ګناه کوې یوسف علیه السلام چې کله زلیخا و زنا کولو ته راوغوښتې نو زلیخا د کوټو دروازې بندې کې یو بت و چې دې احترام ورته کاوه پر هغه باندې یو ټوکر واچوئ یوسف علیه السلام ته وایي وایي تا ولې پر دې بت باندې ټوکر واچوي وایي ځکه دا زما خدای دی ما ته حیا ځینې درېږي یوسف علیه السلام وایي وایي ما ته نو د څنګه د خپل خدای څخه حیا ونه درېږي چې هغه د اسمانونو مځکو خالق او واجد پیدا کوونکی دی او هغه هر چیرې لیدل کولی سي او هر شی ویني پر هر شي باندې علم لري که چیرې په سل ګزه څاه کې پر توره ډبره باندې یو تور میږی روان وي الله ئې ویني او د پښو تر په یې اوري نو زه ما ته څنګه د الله څخه حیا ونه درېږي تا ته د دې ډبرې څخه حیا درېږي ما ته څنګه د الله څخه حیا ونه درېږي نو ابراهیم بن ادهم ورته وایي وایي چې داسې ځای نشته چې هلته خدای نه وي نو تا ته حیا نه درېږي چې د الله مخ ته ګناه کوې هغه سړي ورته وویل هو بېشکه دا خو ډېره د شرم خبره ده یو سړی د پلار مخ ته بد ورد نه وایي او ها دا چې د الله عز وجل محبت تر پلار په میلیونونو وارو زیات دی په سل واره نه په نه نیوي واره نه بلکې په میلیونونو واره زیات دی د الله محبت او الله چې څومره حق پر بنده باندې لري د پلار تر حق په میلیونونو اندازه زیات دی یو سړی د پلار مخ ته ناروا نه کوي وایي زه د پلاره څخه شرمېږم نو سوار سګرېټ د پلاره څخه پټ کوي وایي زه د پلاره څخه شرمېږم نو تاله د الله څخه حیا نه درېږي چې الله دې در پلار په هر څه عالم هم دی قدر هم در باندې لري احترام هم در باندې لري حق هم در باندې لري او محبت یې هم تر پلار در سره ډېر دی بیا ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي وایي که دا کار نسې کولی نو یو بل کار وکړه هغه سړی ورته وایي څه کار وکړم ابراهیم بن ادهم وایي وایي هر کله چې د ګناه زړه وغوښتله قربانه کې پر دې سترګې پټې کړه د الله په رزقو په روزې باندې ګناه وکړه د الله پر ځکه یې وکړه د الله په حضور کې وکړه دا درې بېغیرتۍ پر ځان تېرې کړه دا شرمونه پر ځان تېر کړه ته دومره بېغیرت او بېحیا بېشرمه سړی جوړ سه مګر یو بل کار به وکړه هغه کار دا دی هر کله چې تا ته د مرګ ملایکه راغله ستا روح یې قبضوي تا ملایکې ته ووایه چې ما یو ساعت یا یوه ورځ یا دوې ورځې پرېږده چې زه توبه وباسم کله چې ملایکې پرېښولې نو ته به الله ته ډېر وژاړې توبه به وباسې توبه چې دې وایستله نو بس هغه ګناوې هر څه بېغیرتۍ چې دې کړې وې هغه به ګرد الله د پرېږدي معاف به دې کړي بیا سړی ورته وایي وایي د مرګ ملایکه اسرائیل علیه السلام چې راځي هغه د هېچا خبره نه مني یو آن یوه ثانیه څوک په دې ته نه پرېږدي چې نور ژوندی پاتې سي اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون کله چې د یو انسان اجل راسي یو ساعت نه مخکې کیږي او نه وروسته کیږي د الله په تقدیر کې زما اجل لیکلی دی د الله تقدیر کله ملائکه وروسته کولی سي نو ابراهیم بن ادهم ورته وایي وایي نو ته د دې څخه نه بیرېږه ستا اجل معلوم نه دی چې تا ته کله راځي کله چې درته راغی او تا ګناوې کړي کړي د هغسې بې دوپې پاتې سې ته د دې څخه نه بیرېږه چې د قیامت په ورځ به عذاب سې هغه سړی ورته وایي هو بیرېږم نو وایي دا چې ته ګناوې کوې او مرګ وخت یې راسي یوه ثانیه وخت اسرائیل علیه السلام تا ته نه درکوي روح دې قبضوي نو بیا ته په کومه دلاوري باندې ګناه کوې هر سړی ورته وایي هو نه سم کولی باید زه داسې دلاوره جوړ نه سم بیا ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وویل که دا کار هم نه سې کولی ملایکه ستا سره خبرې نه مني نو ته یو بل کار وکړه هغه کار دا دی کله چې تا ګناه وکړل د الله په رزق او په روزی دی وکړل دا شرم دی پر ځان تیر کی د الله پر مځکه دی ګناه وکړل دا شرم دی پر ځان تیر کی او د الله په حضور کی دی وکړل او د دې پروا دی هم ونه لرله چې ما مرګ راسي د اجل ملایکه یوه ثانیه ما نه پرېږدي نو یو پنځم کار دا وکړه کله چې د حشر په میدان کې ته راپورته سولې ته خو ګناهګار یې مجرم یې که د عذاب ملایکې ته دوزخ ته کشولې مه ورسره ځه ځکه سره دوزخ ته ستا سره نه ځم دوزخ زور غواړي عذاب زور غواړي دا کار وکړه دوزخ ته مه ورسره ځه هغه سړی ورته وایي وایي دا به کله وسي چې د عذاب ملایکو ته دې یو څوک ووایي چې زه دوزخ ته در سره نه ځم دا خو امکان نه لري ځکه هغه داسې ورځ ده چې د حشر میدان جوړ سي دغه انسانان چې دا اوس موجوده دي او هغه انسانان چې تیر سوي دي د آدم علیه السلام څخه چې راونسې بیا چې په دنیا کې هغه تر ټولو وروستنی ماشوم پیدا سوی دی یعنې ټول انسانان د حشر میدان ته راپورته سي را روان وي تاسو چوپ په چوپچا به وي د چا د خولې غږ به نه اوري د ډېره هیبته څخه به یوازې خلک د پښو کښهارې اوري بل شی به نه او دومره هیبت به پروت وي چې الله جل جلاله به د انسانانو څخه پوښتنه وکړي او ورته وبه وایي وایي لمن الملک الیوم نن باچهي د چا ده په دنیا کې خو ډول ډول باچهانو ویل چې یو زه باچا یم بل زه باچا یم بل زه باچا یم نن باچهي د چا ده په دې انسانانو کې به باچهان ولاړ وي په دې انسانانو کې به اولیا ولاړ وي علما به ولاړ وي انبیا به ولاړ وي ان تر دې چې د ټولو انبیاو هغه بهترین پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به هم ولاړ وي په هېچا کې به دا جرأت نه چې فقط دغه خبر الله ته وکړي چې الله بچي ستا داسې دوهم ورځ به وي نو چې هلته باچهان دلاوره شجاع او باچهان اولیا انبیا دومره وهم اخیستي چې تلفظ د خولې نه سي کولی په دغه ورځ به نو کله ما سره دا جرأت دی چې ملایکې دې وایي عذاب ته راځه زه هم یاده درسره ځم هغه لا څه کوې په دنیا کې د یو دوو پیسو عسکر چې تا ته ودرېږي و یو تجار ته ودرېږي یو غټ سړي ته ودرېږي چې راځه هغه دا جرأت نه لري چې وینا د سره ځم نو عجیبه دا ده چې تا ته ملایکه ودرېږي کله به تور ته ووایه چې زه نه در سره ځم هغه سړی وایي دا خو زه نه سم کولی دا امکان نه لري چې د عذاب ملایکه دې ما ته ووایي چې راځه زه عذاب دله در کوم او زه دې ورسره ولاړ نه سم نه وای چې داسې ده نو ستا دپاره د ګناه هیڅ لاره نسته د الله په رزق و په روزي په غذا باندې ته ګناه کوې د الله پر مځکه یې کوې او د الله په حضور کې کوې د اجل ملایکه چې درته راسي یوه ثانیه یې نسې وروسته کولی د حشر په میدان کې چې د عذاب ملایکه کشي ته نسې ورته ویلی چې زه نه در سره ځم نو ته بیا په کوم فکر په کوم جرأت ګناه کوې آیا یوه لاره شته هغه سړي ورته وویل، استغفر الله لي ولکم، زما د الله عزوجل څخه د مغفرت غوښتنه ده، الله دې ماته مغفرت وکړي او زما او هغه الله ته توبه ده، زه به بیا هېڅکله ګناه ونه کړم. هغه سړی د ژوند تر پایه پورې یو صالح انسان پاتې شو. دا هغه حالت دی که انسان یو لږ فکر وکړي نو بدبختي خو دا ده چې دا ټوله شیان د انسان په موضوع کې ستا هر سړي ته دغه طریقې معلومې دي مګر بیا هم د ګناه جرأت کوي بیا هم په ټولنه کې داسې رواجونه پیدا کوي چې هغه د شریعت څخه خلاف وي د کفر عقیده پکښې نغښتې وي او که چیرې سړی وجې ته وګورې چې قرآن الله جل جلاله موږ ته رالیږلی دی او دا قرآن یو داسې کتاب دی یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین قرآن یو داسې کتاب دی چې په دې کتاب سره ډېر خلک ګمراهان کېږي او ډېر خلک د هدایت لاره په پیدا کوي او په دې قرآن باندې یوازې فاسق انسانان ګمراه کېږي هغه فاسقان دي چې د قرآن اصول نه مني هغه په دې قرآن سره ګمراهان کېږي دې ته ولې سړی نه ګوري؟ تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې یو رواج شته، هغه رواج دا دی چې د شریعت سره ټکر نه دی، کله چې یو څوک د حج څخه راشي خلک یې مېلمستیا کوي. دا یو مباح کار دی، پر دې باندې شرعي هېڅ مخالفت نشته. یو سړی ډېر په اوږده سفر تللی، کله چې راشي مېلمستیا یې کوي. یو سړی د بنده سره خلاصوي، مېلمستیا یې کوي. یو سړی د علم څخه فارغ سوی لنګوټه یې تړلې خلک یې مېلمستیا کوي دا یو داسې رواج دی چې په شریعت کې هیڅ مخالفت نشته نو دغه کوروالا چې کله دا مېلمستیا کوي نو د ده یو خصوصي مېلمه وي او نور ځینې د کلي کې نور نور خلک هم مېلمانه کوي د ده دغه د کلي کلورو مېلمستیا چې ده کړې ده، ده یوازې د خپل خاص خصوصي مېلمه لپاره کړې ده. هغه خصوصي مېلمه یې هغه بندي دی یا هغه حاجي دی یا هغه مسافر دی. او قانون داسې دی، رواج داسې دی چې کله یو سړی مېلمستیا وکړي د دا خصوصي مېلمه لپاره تر دغه خصوصي مېلمه مخکې هم خلک راځي دا د کلي کلورې خلک وروسته هم راځي دا خصوصي مېلمه یې طبعا رواجا په منځ کې وي الله چې دا دنیا جوړه کړې ده دا دنیا د انسانانو ابدي کور نه دی لکه ته چې د یو چا کور ته ورسې هغه تا مېلمه کړي تا هلته فقط ډوډۍ خورې یو ګړۍ مجلس کوې بېرته راځې ته نه سې پاتېدلی هغه ستا کور نه دی ته هلته میاشتې و کلونه نه سې تېرولی هغه تا نه پرېږدي بېرته دا مځکه د الله کور دی. دغه انسانان چې راویل سوي دي د مېلمستیا لپاره، په دې ټولو انسانانو کې د الله خصوصي مېلمه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مخکې هم مېلمانه دې مځکې ته راغلي دي بېرته تللي تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروسته هم مېلمانه راغلي هغه هم تللي دي قرآن یو داسې کتاب دی چې الله جل جلاله خپل دغه خصوصي مېلمه ته یو عظیم قیامت ته کړی دی یو عظیم پیغام دی یو عظیمه او بهترینه تحفه ده نو داس عظیمه تحفه چې الله د ټوله بشریت یو خاص چاته یو خاصه تحفه ورکړي ستا په لاس کې ده ستا په کور کې ده ته نو بیا ولې د هندوانو رواجونه پر ځان تطبیقوې دا چې د هندوانو رواجونه دلته راغلي دي یوازې او یوازې ستره بدبختي یې دغه د غم تلویزیونونه دي چې په کورو کې پراته دي یوازې او یوازې دا خلک چې خپل اسلامي لباسونه اسلامي رواجونه پرېږدي دغه د غم تلویزیونونه دي چې دغه ته ګوري دا هو رواجونه ویني په تلویزیون کې خو څه اسلامي شی نشته که تاسو وایاست ځینې خلک ګومان داسې په دلیل کې ویلي وایي دا داسې ښه تلویزیون دی د مکې شریفې عکس ښکاره کوي اجان ښکاره کوي تلاوت ښکاره کوي نو دا تلاوت چې تلویزیون ښکاره کوي یا اجام ښکاره کوي دا داسې نه کوي چې و خلکو ته دین ابلاغ وي بلکې یوازې او یوازې خپل ناروا د دې دین په وجه په خلکو مني اوس که یوازې دی ناروا کارونه شروع کړي نو خلک ورته وایي دا خو کفرستان دی دا خو یوازې د کفر تصویرونه دي دی هلته اسلامي شان هم ورسره ښکاره کړي دی وګوره زه مسلمان یم زه نه غواړم چې تا کافر کړم زه نه غواړم چې تا ګمراه کړم دغه د اسلامي عکسونه اسلامي شیان مې تا ته ښکاره کړي دغه اسلامي شیان د دې لپاره استعمالوي چې دا خپل ناروا په تا ومني د دې لپاره تا ته نه ښکاره کوي چې اسلامي شیان تا ته درې زده کوي د هندوانو هغه رواج را سربېره کړی دی، هندوان خپل په مذهبي عقیده کې دا ده چې هر یو کار کوي دوی پر اور راګرځي، اور ته سجده کوي، اور ته احترام کوي، زوم و ناوې پر اور راګرځي، دا د دوی یو عقیدوي شی دی، لکه زموږ نکاح کول یا په نکاح کې چې مولوي صاحب خطبه وایي یا اذان یا اقامات دغسې د دوی یو عقیدوي او مذهبي شی دی. زموږ خلکو هم وایي دا شی شروع کړی دی، دا مې نن اورېدلی. نو دا ډېره د افسوس خبره ده، دا هم د دغه تلوېزون د بدبختۍ څخه دا شی دلته راغلی دی. نو سبا به خود زموږ ښځې د هندوانو جامې اغوندي، نوي هلکان چې به راپورته کېږي خود به د هندوانو لباسونه کوي، خود به د هندوانو په ډول ځان جوړوي. موږ خو په دې ونه توانېدو لکه زموږ پلارو نیکونو چې کړي وه چې هندوان مو د ځان غلامان جوړ کړي وه، په دې ونه توانېدلو چې دا خپل دین تر هغو ورسوو. تاسو په ګرد هندوستان کې یو ځای ووینئ چې یو هندو قرآن ویلی؟ یو هندو چې د مسلمانانو اعظام کړي یو هندو چې د مسلمانانو اقامت کړي ته تر هندو ډېر بې غیرته یې چې د هغه ستا کار نه کوي ته د هغه کار کوې آیا تا د پلار او د نیکه ننګ و غیرت چې هغه د اسلام د دین لپاره د وطن لپاره هر څه کړي و هغه دې پرېښوي نو دا د افسوس خبره ده ته قرآن لرې ته د یو داسې چا امتي یې چې هغه په ټوله مځکه کې د ټوله بشریت یو عزتمن انسان دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی تا ته دا افتخار در په برخه دی ته ځان داسې مه جوړوه چې ته زه د پردیو کفارو دوزخیانو لعنتیانو ګوډاګیتوب کوې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستا شفاعت کی هغه تا ته لاره د هدایت ښوولې ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر دی چې الله جل جلاله د ده په قرن کې د ده په زمانه کې چې کم مسلمانان راپورته کړي دي هغه تر ټولو مسلمانانو بهتر دي هغو ته الله دومره لوړ مقام ورکړی و چې د جنت زیری په دنیا کې وله ورکړی و ته د یو داسې چا امتي یې ستا یو داسې لارښود دی چې د هغه د زمانې مسلمانان دومره د لوړې مرتبې خاوندان د دې تر څنګ یو کتاب لیکلی دی وایي دا د نبي علیه اسلام د زمانې د کافرانو سره لا یو احساس موجود و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د اسلام د دشمنانو سره لا یو احساس موجود و ځینې ښه خصوصیات پکښې و ښه خصوصیات یې داسې وایي کله چې هرقل ابو سفیان ور وغوښتي دا هغه وخت و چې د اسلام بیرغ ځلېدلی و اسلامي حکومت جوړ سوی و مدینه منوره دارالخلافه وه او مدینه منوره د اسلامي حکومت بنسټ و د شاوخوا سیمې کافران ټوله د مسلمانانو څخه بیرېدل او هر چیرې چې کافران اوسېدل هلته پر هغو ځایو باندې د مسلمانانو رعب و هیبت پروت و کافرانو په خپلو منځو کې یو د بله لاسونه سره ورکول یو د بله بې ملاقاتونه سره کول او یو د بله به یې کمکونو سره غوښتل هرقل د عیسویانو یو ډېر غټ باچا و په یوه سریه کې مسلمانانو د مقابلې لپاره درې لکه فوج را ایستلی و او په عربو کې داسې ویل کېدل ول څوک که د هرقل سره جنګېدی د عیسویانو سره جنګېدی دا د ځان وژنې په معنا دی لکه څوک چې خودکشي کوي یعنې حتما به وژل کېږي دونه غټ واکمن باچا و نو ابو سفیان ورغلی و هرقل ته ملاقات یې ورسره کاوه نو هرقل څو پوښتنې جل وکړلې هرقل هم پوه و معلومات یې درلودی ابو سفیان ته یې وویل چې په تاسو کې پیغمبر پیدا سوی دی د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده د پیغمبر لپاره خو څو خصوصیات وي دا په دې کې ستا او که نسته ابو سفیان ورته وایي وایي د پیغمبر کم خصوصیات دي وایي د پیغمبر دا خصوصیات دي چې اول وارې به دی په یو ډېره شریفه او عزتمنه کورنۍ کې زیږي دوهم خصوصیت یې دا دی چې پیغمبر په ټول عمر درواغ نه وایي رښتینولي لري دریم خصوصیت یې دا دی چې پیغمبر ډېر شجاع او ډېر دلاور وي څلورم خصوصیت یې دا دی چې پیغمبر په خپل وجود او بدن کې هیڅ داسې عیب نه لري چې د خلکو کرکه ځینې وسي بل خصوصیت د پیغمبر دا دی چې ډېر ښایسته وي بل خصوصیت یې دا دی چې پیغمبر معجزې ښکاره کوي بل خصوصیت یې دا دی چې پیغمبر ښه اغېز لرونکی تاثیر لرونکی بیان کوي د خلکو په زړو کې ځای نیسي آیا په محمد صلی الله علیه وسلم کې د هغه خصوصیات شته هرقل خو نبي علیه السلام نه و لیدلی ابو سفیان ورته وایي وایي والله چې دا ټوله خصوصیات په محمد صلی الله علیه وسلم کې شته هم په یو ډېره شریفه کورنۍ کې زېږېدلی دی داسې یوه شریفه کورنۍ وه د نبي علیه اسلام ټولو قریشو ته خلکو په درنه سترګه کتل په ټولو قریشو کې دا بني هاشم بیا په خصوصي ډول سره شریفه کورنۍ وه دغه د مکې اوسېدونکي داسې وه هر چیرې چې به ولاړ خلکو جنګ نه ورسره کوي ځینې بېرېدل ول دا ښه خلک دي دا د الله د کور همسایهګان دي دا د الله د کور ساتونکي دي هر چاته چې به تاوان ورسېږي خلکو جنجال نه ورسره کوي او داسې د دې قریشو په منځ کې بیا بني هاشم ډېره شریفه کورنۍ وه خلکو په ډېره درنه سترګو ورته کتل د مکې مکرمې متولیان او نبی علیه اسلام هغه سرشتین انسان و چې په کفارو کې د تر پیغمبرۍ مخکې په شعب امین سره صادق امین سره شاب امین سره مشهور وو ډیر امین ځوان صادق رښتنی ځوان او هغه شجاعت و چې هیچا د ده ډول شجاعت نه دی درلودلی ډېرې واقعې او مثالونه یې سته چې وخت لاندې ټوله نه بیانېږي او همدا ډول داسې وینا به یې وه چې ډېر خلک د ده وینا ته نه ورتلل او دا که زه ورغلم بیا زه مسلمان کېږم ځینې کافران نه ورتلله ولا دا داسې تاثیري خبرې دي کوارنم د سیمې د خپله دې نه اړوي زه نه ورځم دونه تاثیري اواز او دې ته ورته ټوله د پیغمبرۍ خصوصیات پکښې وه نو په قریشو کې یو چا ابو سفیان ته وویل وایي نو تا ولې دغه ته ویله هرقل ته چې و دا خصوصیات پکښې ابو سفیان ورته وایي وایي ته دا مناسب ګڼې چې د قریشو سردار درواغ ووایي هغه ورته ویل یا خو نو زه هېڅکله درواغ نه وایم داسې خصوصیات خو پکښې دي، سره د دې چې د قریشو دغه حالت و چې له اسونو پښې یې غورځولې او څوک یې د ځان ملګری پیدا کوی، ګورئ د نبي علیه السلام همعصره یو کافر دی لا دا خصوصیت پکښې دي. اوس به نو زموږ د بازار دوکاندار څو څو درواغ د ورځې وایي چې مسلمان هم ځان ته وایي، د علیه السلام امتي یې هم ځان ته وایي، څو څو درواغ به د ورځې وایي، پر یوه افغانۍ پر لسي باندې به څونه قسمونه اخلي، څونه طلاقونه به اخلي، خصوصا بیا دا دلالان او همدا ډول د یو بل کافر صداقت او رښتینولي یا احسان کله چې د حدیبې صلح کېدل نبی علیه السلام سره د څو کسو صحابه و عمرې کولو ته روان کافران مخته ورته راووتله چې موږ تاته اجازه نه درکوو مکه لا نه ده فتحه سوې مکه د کفارو په لاس کې وه هلته د کافرانو واک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه یې ونیوله چې موږ تا ته هیڅ اجازه نه درکوو که جنګ کوې را مخکې سه که جنګ نه کوې بېرته ولاړ دا چې د مسلمانانو لشکر او د کافرانو لشکر سره مخ په مخه سول او مابینځ کې فاصله وه نو قاصدان یا استازې تر منځ تلل او راتلل چې خبرې د دوی په منځ کې کولې چې څنګه صلح وسي نو د کفارو د طرفه څخه یو کس راغلی و سهیل نومېدی نو نبی علیه اسلام چې وویل ول ای محمد صلی الله علیه وسلم که چیرې ته غواړې چې ټول عرب له منځه یوسې دا ته نه شې کولی امکان نه لري دا د خدای مخلوق دی او تا د پیغمبرۍ دعوه کړې د خپله بچي دې پسې راخسې د ټولې مځکې نیسه او که چیرې ته کامیابه سولې نو تا عرب له منځه وړل غوښتل دا خو ته نه شې کولی او که ته ناکامه سولې نو پر تا باندي چې کوم کسان راګرځېدلي دي دا دونه وفاداره نه دي چې بیا ستا دفاع وکړي ابوبکر رضی الله عنه ته ډېر قهر او غصه ورغله ځکه صحابه د نبي علیه اسلام داسې وه لکه پتنګان داسې پر عاشقان باندې وه چې خپل سر مال هر څه یې پر نبي علیه اسلام قربانوه ابوبکر رضی الله عنه راپورته سو سهیل ته وویل او د دوی د بوتانو اهانت یې وکړي پر دوی باندې بوتان ډېر ګران و د بوتانو اهانت یې وکړي ور موږ به نبي علیه السلام پرېږدو دا به هېڅکله ممکنه نه وي تر څو چې د نبي علیه السلام سره کم صحابه دي چې دا ټوله شهیدان سوي نه نبي علیه السلام به تاسو ته یوازې پاته نه شي سهیل مخ پر راواړوي ول تا چې ما ته کومې بتې خبرې وکړلې نو د دې خبرو جواب زما سره و ما تا دا جواب ویلی شوی مګر زه د دې خبرو جواب تا ته نه درکوم ځکه تا زما سره وخت احسان کړی د هغه احسان په بدله کې ما د دا خبرو جواب تا ته پرېښود هغه خبرې نو د دوی پر مذهب باندې ښکنځل وه دغه د بیا علیه السلام د زمانې یو کافر و دا احساس ورسره و اوس به نو راس موږ او تاسو په ګریوانونو کې وګورو د چا احسان مو منلی دی ځکه چې د الله احسان مو نه دی منلی د الله نعمتونه الله راکوي الله ډوډۍ و رزق و روزه راکوي د الله پر کمبله ناست یو د الله نافرمانۍ کوو د الله احسان مو نه دی منلی د خلکو احسان به چیرې ومو نو ته د یو داسې پیغمبر امتي یې داسې لارښود او رهنما لرې چې د هغې د زمانې د کفارو سره داسې خصوصیات ورسره وه چې نن یې ستا مسلمانان نه لري نو ته بیا ولې په هندوانو پسې ځغلی ته ولې پر نورو بدو لارو پسې ځغلی نو پر دې موضوع باندې خبرې خورا زیاتې دي ناوخته شو څو دقیقې لا تېرې شوې الله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې پر صحیح لاره باندې ولاړ شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين